وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعوت تبلیغ موضوع باندې مو شروع هغه کې کوم شرطونه مو ذکر کولو غالبا څلور دي که پنځه شرطونه مو ذکر کړي دي پنځه ذکر کړي دي اوس دا شپږم دی دا اوس ذکر کوو دا شپږم وي بیا نو شپږم شرط ورکې دا دی چې کوم ځای کې د لاس زور رسیږي چې کوم ځای کې د لاس زور رسیږي هغه ځای کې به په ژبې دعوات یا په خولې دعوات کافي نه ګڼې بلکې د لاس زور به استعمالوي ځکه چې د ژبې دعوات په دې شرط کافي کیږي یا هله کافي کیږي چې کله د لاس زور نه رسیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لکه خاص طور بین تبلیغ والا دوی خپل کور کې خپل خځه او خپل بچیانو کې څنګه د دوی متحت وي د دوی وربان د لاس زور رسیږي هغه کین چې څه منکر کار وګوري نو بیا هغه د دې کایل دي چې دې ته فضایل بیانوا او ترغیب ترهیب ورکوا فضایل عمل ورته بیانوا نو د خپل معنی شي نو د دې حدیث د دوی خبره کومه را د دې حدیث خلاف ده ځکه چې دوی د ژبې دعوات دته حالات کې کافي غني چې کوم حالات کې د دوی د لاس زور رسیږي حالانکه هغه حالات کې د ژبې کافي غنل په کار دي چې کوم حالات کې د لاس زور نه رسیږي دی باره کې تبلیغ والا څه کهانیانې بیانوي چې یاره پلاني ځای کې یو سړي ښځې فلمونه کتلو ټي وي کتلو نه منې کېدله چې کله خاوند یې څلور میاشتې ولګولې راغلو او په ځلمال ورته شروع کړه ټي وي مات نه کړ په ځلمال ورته شروع کړه یو کال یې ورته بیان کړو چې بیا چیلې ته لاړ چې واپس راتله ښځې ټي وي مات کړو نو هله کیسه خو دا دی چې د دې خبرې د دروغو رښتیا هم پته نه لګي او که چیرې بیا دا رښتیا وي نو موږ نتایجو سره کار نشته صحیح دی که نه دا چې د مو دا چې سیاسي دین نه دی سیکولریزم غونه سیاسي دین د مو نه دی هڅه هغه کې د ګناه تصور نه هغه کې خو د ګناه تصور ځکه نشته سیکولریزم کې چې هغه په غیب ایمان نشته مو دا سیاست چا سره نشو کولای چې لاس زور مور مې رسیږي دی به وجود ته سترګې غړوي چې بس څه کوي خیر دی ورو ورو به د خبره زړه نه وباسم که نه حکمت هم دوی انده بیانوي چې یاره په ظاهر کې یو شی معنې کین څه فایده زړه نه نه وتلی خو د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې دوی الله او رسول نه ځان زیات هوښیار ګڼي او د ګناه تصور څه کوم خلکو کې نشته یعنې سیکولرانو کې زه دوی نه داسې نه یم چې دوی کې د ګناه تصور نشته خو څه د کوم چا کې د ګناه تصور نشته سیکولران لکه سیکولرانو کې نشته نو د مغو سره مشابهت کوي سیکولر خلکو سره مشابهت کوي عملی طور باندې او دین نه دی خبر چې سیکولر خلک خو څه داسې کوم کوي هغه خو واجه دار ته کې ګناه تصور نشته او د ګناه تصور ځکه نشته چې غیب باندې ایمان نشته نو موږ موږ څه په کار څه کوو موږ څنګه دا جایز کیږي چې زه دا تدریج ور سره وکم ویم چې نه زه په لاس نه منې کوم نه لوس نه منی کوم نه در زبان کفی غنو زبان سره معنی کا او که زبان سره چې د لوس زور وی زبان سره کلا به معنی نشي خو به خبلوس نه نسګ به بشه متاوي ورته چې کوم منکر شی وی ورته متاوي بل دا څه دي کې کوم دا مثال دي څه به نه مکه کې بوتان یې خو او نبی صلی الله علیه وسلم هغه بوتان پرې خو به څه کله مکه باندې قبضه وکړه به موت کو اصل کې داغه کیسه و د دې کیسه مینس کې د اسمان مکه فرق د د خځې ټي وی ولا کیسه و د نبی صلی الله علیه وسلم د بوتان ولا کیسه نبی صلی الله علیه وسلم بوتان څه نشو متواله دغه واس نه و د بوتانو د متوالو هغه ځای کې مکه کې مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم د بوتانو متوالو واس نه و چې کله واس ورسید به مات کړل به د حکمتون ته ونه کړو چې ځړنه د شی وتل ده کنه وتل دا چې تش حکمتونه دي ښه مو یو کوم چې کوم ذکر واس نه خو ذکر خو زبان کافي دی کنه د زبان استعمال کړي بلکې څه روایتونه مکه کې اندته شته تاسو مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم کعبه بن غالبا بوت یې خو کچې ده نبی صلی الله علیه وسلم موت کړو شپه علي علي رضی الله عنه سره که چېرې دا روایت صحیح نه وي مثلا بیا د مو د خبره صحیح ده ښه دا روایت سره صحیح نه وي بیا د مو خبره صحیح ده ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کې واس نه و د ځکه مو خالص د واس خبره کوو نو واس او بې واسه سره ما سما وکنه د قیاس مع الفارق رسی کنه سو واس او بې واسی سره سما وي کنه یو دا خبره بل دا خبره څه د فإن لم يستطع د حدیث کې کوم دي لکه څرنګه کوم ځای کې ته د لاس زور نه رسیږي هغه ځای کې ته د زبانی دعوت وچلوه همدارنګې ته کوم ځای کې د زبان واس نه رسیږي نه هغه ځای کې به زړه کې اخشي ته باد ویه او زړه کې دا اراده وکړه چې دا شی د کله مو واس ورسیږي زه به دا منکر ختموم او د کړکۍ بند کو کنه چې ته خلاص کړه نو دغه دعوت استطاعت سره تړله د استطاعت کې دوه خبره ذهن کې وساتو چې خلکو کې ګډ وډ شي درې دی خایوه خبره خو شوه درې دي خو یوه خبره وشوه که نه یعنې مثلا د زبان دوات هغه ځای کې کافي دی چې کوم ځای کې د لاس استطاعت نه وي که نه د لاس واسطه نه وي واس پرې تړل ډېره خبره که څرنګه نور عملونه واس پرې تړل دي داسې دوات نو یوه خبره وشوه دویمه ورکې دا دی چې د د واست نشتوالی کوم دی که نه دا یو شرعي دی ښه یو شرعي دی او بل کوني دی ښه تقدیري کوني الله طرف نه طبعا مسالات صحیح دی کنه شرعي دار چې مثال په تور ته دعوات کې خپل کور کې خپل کلی کې خپل قوم کې د دغه خلکو اصلاح نه رشوي د کوم تاسو سره نږدې دي ها او دغه نه ته داسې مایوس نه شوي ته ونه اجرات وکړي نو دی وخت کې شرعي تور باندې ته جایز نه دي چې ته نور علاقو ته ورته دعوتونه چلاوي شرعي تور باندې ته واس نشته شرعي تور باندې ته واس نشته چې ته نورو ملکونو ته لاړ شې واسطه شته پیسې شته که نه نو ټول واسطه شته خو شریعت ته ته اجازه نه درکوي لکه مثلا ته د پیسو منځ کې ناست وې که نه خو هغه پیسې د تو نه وي که نه نو ته دا څه یله شي دا مو واس نشته هغه ته څنګه واس نشته او چات شته شاور شهر اوخله سره څوک ته منی کوي نشي څوک درته وي و ما څوک خو نشي منی کوي خو شریعت مد منی کوي دا مال پر ده ده حرام ده خپل مال منه ده نو دا دا واس دا څه نه رسېده ته د لاس واس نشته ته روپی را واخلې یا ته د پښې واس نشته ته غز پر تلاړ شي د دې واس مطلب دا نه رسېده ځکه مثلا تو چوک منی کوای شي دا ته ممکن دی ته چوک منی کوای نه شي منی کوون کدن چوک نه معنی عند ته نه ظاهری معنی عند ته نه کونی او تقدیری خو معنی عند ته شر شریعت بس شریعت کله ته شریعت ته معنی نه به ته ته مواس نشته هغه کتابونه مثلا یې خېری کنه زه د سیاله شوم د کتابونو مو ته نشته کنه مو دین کنه او یو کونی او تقدیری واسطه کنه ادارې مثال په تور باندې زه دعوت او تبلیغ د پره بل علاقې بل ملک ته ځکه نه مثلا مو سره پیسې نشته مو سره کرایه نشته یا کرایه هر شی شته خو زه مجاهد یم کنه صحیح دی مجاهد یم نو لاره کې مو خلک مړوي بندي کوي ما صحیح دی او مطلوب یم مثلا کنه دا څه نه شون کار چې جهاد پرېږدم دا جهاد فرض عین دی صحیح دی ځکه بیا یو شرعي مانع دی نو لهدا چې کله مو مثلا بل ځای ته دعوت ته نه څو بل ملک ته نو هغه مو شرعي او کوني او تقديري تور بنه بيواسه یوخه کني بيواسه په دې مو ځکه الله نه نصيحه نو دوی خبر شوي درېمه خبره دا ده چې د تا واس که هر څوره واس د تا ورسیږي مثلا دې کې ډېر عبرت د خبره کې خبره ځکه کوم درېمه خبره کومه ده واس په باره کې هغه دا ده چې تا د لاس زور نشته هی د لا زور دشته د ژبې زور دشته د زړه زور معنا دار چې شرعي علم د سره شته چې یاره ته یو منکر ته منکر وي غلط ورته وي زړه کې او معروف ته معروف وي نیکی ته نیکی وي او بدی ته بدی وي ګناه ته ګناه وي ټول وسونه شته خو دا ټول واس ټول واس کوم دی دا د ته په خپل ځان په خپل ځان څه کوم واس د تا دی اخو د تا په خپل بدن واشتا په ظاهر په ظاهر دم واشتا و یو هات پورید په خپل زړه واشتا خو بل چا باندې د بل چا خالص ظاهر باندې تا واشتا دغه باطن او دغه زړه باندې تا واس نشته د ځکه لم یستطيع کې ته بیواسه مثلا تا خزره د تا بچی دی یا د تا مامورین دی تا متحتی تا لاندې دی چوک ته دا څه کوای شي چې د هغو په ظاهر باندې ته شریعت نافذ کړي دیږي خو د تا دا واس کې کم از کم نشته چې ته د هغه زړه ته شریعت ورکوز کوي البته دا چې مختلفې طریقې به ته اختیاروي شریعت حدودو کې د ترغیب و د ترهیب کنه ځکه کله لاس واسطه چا باندې رسیږي هغه باندې ظاهري شریعت نافذ کا ته پاندې نیولای زړه ته که الله خبره ورکوزه نه کی نو الله په دې نه نسی او زړه ته خبره ورکوزونو د پره د شریعت په ظاهر د هغه د خځې او د بچي او د مامورینو په ظاهر شریعت نافذ کولو نه بعد هغه ته درس تدریس کوه دعوت و تبلیغ ورته کوه ترغیب و ترهیب ورکوه ماحول ورته جوړ کا دلایل ورته بیانوا هر قسم طریقه ورته اختیار کا خو ان شاء الله امید ده دا الله نه امید ده چې دا غ زړه تان د شریعت ورکوشي خو دا څه لاندې طریقه نشته څه ته بس خامخا د غ زړه لکه څنګه د غ بدن د تو کنټرول کړي داسې د هغه زړه زړه ته کنټرول کې شي بس هدایت که کله وغواړي د هغه زړه ته ور داخل کړي داسې نه شي کوی یو جنه ته کله داسې نه شي کوی نو د دې واه لکه چې پرون هم دا خبره تر شو خبره بیا په بل رنګ روتله هغه داڅ کله کله یو شی ډیر کمال وی نه خو ته ذمہ وراوي او بل شی ډیر کمالی شی وی خو ته ذمہ ورا نه ها دا ډیر کمالی شاید چې کله ته د چا زړه ته شریعت ورکوس کې خو ته ذمہ ورا نه و دا درک عملی شای نه دی چې ته چا په ظاهر باندې شریعت نافذ کې یعنی د زړه جوړولو مقابله کې دا ډېر کملی نه دی اگر که دون کملی خو دا ته ذمهواره دی نو خو څه کله ته د چا د زړه ذمهواره ته واخلې او رخه کسې دا خبره نه ځکه سترنګ ښکلې ثابته شوه کله چې ته د چا د زړه ذمهواره واخلې چې یاره زه د دې زړه ته دغه شریعت ورکوزم د الله دین ورکو ځان ته الله دین زړه نه ومني نو بس اول کار به تا باندې دا کیږي څه دا کارون کیدای شي ته ونه کړای شي ها او ته کوم خپل ذمہ واره د اندر نه پاتې شي لکه اوس مې تبلیغ ولا مثال دار کړ بس فضایل د خلکو ته بینوي د خلکو باطن جوړونو کې هم ناکام دي خپل باطن خراب دي نو بل چا باطن به جوړي البته که خپل باطن برابر هم وه نو د خلکو باطن کې به ناکام ناکام وو ناکام دي و ظاهري چې کوم د دیو واس کې شای دی او د دیو زمورا دی یعنی ظاهر بدن باندې شریعت راوستل خاص طور باندې د خپل مامورانو او د خپل متحتانو او او خلکو څه تونه لاندې وي او خځه او بچیو نو هغه کومه زمورا د ته په غاړه دی والرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته دا زموره چې کومه ده نه زموره د نه پاتې ده از زموره د نه پاتې شو که پاتې نه شو په ظاهره پاتې شو که نه ویل چې یاره که اوس مو دا ټي وي مات کو بوت مات کو قبر مات کو نو خلکو زړونو نه نه وتلی مو خلکو زړونو نه دا شی وباسو یو زړونو ته دا یو د دین والا خبره ورغورځوو نو دا خبره همداسې باید چې موږ ځای کې کړې وای خو څه قدرتي ورسره برابره شوله نو د واس په باره کې دا خبره یاد وساتو خپل واس حدود معلوموه هغه نه هغه طرف ته کار ته هڅې نشي کوی نه هڅې زورونه ولګوی زور به ولګوی وخت پن ضایع کې هڅه کوم شي بند واسطه او د تا ذمهواره دی هغه بند نه پاتې شي و نوې بدعت په یو ایجاد کې ځان نه ورته بدعتونه به جوړ کې وی خبر زړه ته ټول نه غټ بدعت در ته حق پټ کې حق پټول بدعت دی حق حق پټول خو ګناه دی خو ځکه کله حق پټول ته ثواب هم وګڼي حکمت ورته یې کنه حق پټول ګناه دی کنه دی ګناه الله ور اعلانات یې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ته قیامت ورځ به ور لغوم وي خلک ها ګناه دی کنه حرام دی کنه خو دې ته بدعت مو والی یو بدعت ځکه یو چې دا حرام کار ته د ثواب په نیت وکړي مثلا یو داسې ملاوي دیندار سړی وي چې هغه حق دي د وجې نه پټ کړي رشوت د وجې نه پټ کړي پیسو د وجې نه پټ کړي ډار د وجې نه پټ کړي نو هغه ته خو مو ویو چې دوی ګناه وکړله خو یو سړی د خالص د ثواب په نیت پټ کړي د حکمت یې نو دوی بدعت وکړل که څه بدعت کې مبتلا شو که مبتلا نه شو انت نور دې ته کومې طریقې جوړې یغان طریقې مو ته د بدعت ولا طریقې جوړې نو استطاعت کې د درې خبره یو دوست شپږم شرط دي کې دار شپږم شرط چې د الله د دین د اسلام تبلیغ به چې د دین اسلام تبلیغ به د کفري مذهب ته د اجازات کولو په سودا نه کوي د دین اسلام تبلیغ به ته کفري مذهب ته د تبلیغ کولو اجازات په سودا نه کوي مثلا څه ته وی یاره زه عیسایانو ته د تبلیغ اجازه ځکه ورکوم کنه چې بیا مو د دوی ملکونو کې تبلیغ نشو کولای صحیح ده نو کافر ته تبلیغ اجازه بالکل نشته ځکه چې کافر ته کله ته تبلیغ اجازه وکې نو اول اول خبره خدا رسې ته د ارتداد حکم خاتم کوي چې کافر کله ته تبلیغ کوي او مسلمان به درکې کافر کوي کنه نو ته خو د ارتداد حکم ته اجازه ورکړه چې خلک مرتد کوه د مرتد کولو اجازه ورته ورکړه ته به مرتد ته سزا په کوم خله ورکای صحیح نو دا اجازات به په دې سودا نه وي نه عیسایانو ته نه سیکولرانو ته نه هندوانو ته نه بل چا ته د اسلام تبلیغ حق دی د پخوا مخا کیږي موږ دي کې کوان وخورو که ټکول وخورو که چوکر ته زیاړې کنځل وکړي صبر به خیر دی کوو که نه خو دا خبره چا سره نه منو چې یاره تم بس تبلیغ کوه صحیح همدارنګه اندي سره تړلې خبره اندي سره تړلې خبره چې دې تبلیغ د پر نه مو خپل عقیده پرېږدو نه به پټو و نه بیو فرض او واجب عمل دي د دې لپاره پرېږدو لکه څرنګه نن سبا تنظیمونه او تبلیغ والا انداسې نور تنظیمونه هغه یې چې موږ جهاد ځکه نه کوو چې بیا موږ دې علاقو کې تبلیغ بندېږي د کافرو ملکونو کې بیا موږ دعوت تبلیغ ته نقصان رسېږي دا وجه د نبی صلی الله علیه وسلم د خلفای رشیدینو انداسې د هغه نه بعد دورونو کې وې هغه د دې په وجه یو شرعي حکم نه پرېښلی ها د بنا القول النفیس یو کتاب دی د دعوت مصلحات په باره کې دعوت مصلحت واجنه د دعوت او تبلیغ والا او خلکو که تبلیغ والا وي که نور تنظیمونه والا وي هغه ډېر شرعي احکام پرې خلي دي او دا ته جایز نه دي مطلب دا کتاب خلاصه دا القول النفیس نه مېر د ابو محمد المقدسی کتاب ده اخر کې دې باره کې درې مختصر خبرې کوم اوله خبره ده چې د جهاد کوم دی د پخپله دعوت دی تبلیغ والا خو دا رنګ ورکړل چې دعوت جهاد دی د کوم دعوت یو چلی دا جهاد دی خو دا خبره صحیح نه ده بلکې جهاد دعوت دی ها ابن حمام رحمه الله د د جهاد تعریف یو اندان کړل د جهاد دعوت دی ها ځکه چې جهاد د واجب نه ده خل مسلمانۍ کی کنه دا کوم دعوت دوره مسلسل سره هغه دعوت اوس واساسین نشته کوم مکی دعوت خو منسوخ شوی چې د کوم د جهاد ذریعه سره دعوت اصل کې حقيقي دعوت خو همدغه دی او که هغه دعوت منسوخ نه وي شوی نو هغه هغه حیثیت نه رپوت شوی لکه کوم حیثیت د جهاد دی جهاد سره دعوت په څو طریقو که اقدامي جهاد وي نو نو تا جهاد کې دا څه یې چې اسلام قبول کا جزیه ومنه یا جنگ ته تیار اسلام قبول کی خو دعوت یا څه قبول کو جزیه ومني د زړونو اطاعت نه ذمہ وار نور به ما ماحول ورته جوړ کا کنه هغه ماحول کې هغه اسلامي بزړونو ته ورکوش جزیات څو منی بیا اسلامي ماحول ورته فراهم کیږي دا بیا دعوت ده که جنگ وکي جنگ کې څه قیدیان راواله چوک به د سره میده وکي مثلا د کې بیا دعوت ته پیدا شته خو د جهاد به ذات خود دعوت دی په جهاد کې یو دعوت هغه اند چې هغه د مو مو ذهن نه بلتر دی مور بن پی ګونه خو داغه دعوت اثر شته یو خدای دې هغه متعلق خیر لري بل مو پستر ګور الله عز وجل فرمای قاتلوهم سوره توبه کې قاتلوهم د دې کافرو خلاف جنگ وکړه کته دا سوال وکړي الله خو ته خو مونږ زیات زوره واري هغه څنګه هغه سره سړی داسې خوس خلکو په مخ کې نه شرمېږي څه کله تو سره چوک برابر څوي برابر هغه ته ته سزا څه درکي هغه سره به سړی د سخت رسوا کېږي مثلا د مو ته سره طاقت برابر دی او مو ته سره یو بل سره څه شي وکړو غیږ په غیږ شو غیږ په غیږ شو سره غړی وځو مو غړی وځو ظاهري کوم دار تشه ته ورسي رسواکي کوم دور ډیر نه اگر که څه نسوي و ډیر نه نو دې ځکه الله په خپل چته عذاب ورکي هغه سره دور نه رسواکي لکه څوره دې سره رسواکي څه يعذبهم الله بايديكم د تاسو په لاسونو عذاب ورکي بیا ته په لاسونو داسې عذاب ورکي چې ته کمزور وي هغه مضبوطی وي ته دی باوجود هغه ته تپو لس عذابار کې نه بیډر وسو کیږي سره بل داسې وینصرکم علیهم د الله ځواب خو څه کله راشي بیا خو هر شی ختموي کنه نوح علیه السلام زمانه کې لکه راغله هر شی ختموي ها نو دې ځکه ته ته غلبه په چا درکوي بیا په چا ته دغه اسلامي حکومت چلاوي او د اسلامي دولت او خلی خلافت په چا چلاوي نو دی واجه نه وینصرکم علیهم جان کې دا کسان دي ټول خلکو سره ډېر ډېر خلکو سره نه تبه کیږي دور لکه زور هغه زبون سره هغه باندې ته به حکومت کوي ويشفي صدور قوم مؤمنین ښه ويشفي صدور قوم مؤمنین معنا دار څه کله د ځکه ان شاء الله مطلب دا دی چې کله د بل چا په لاس د ته دشمن ته سزا ملو شي کنه سړی دور ور باندې نه سړیږي لکه په خپل لاس ولا خپل مو ته داسې کسان معلوم دي کنه ته زه هم څه بس مړ خوشي خود مو دلاسه مړ شي لکه ډېر زیات یې نه دي مرتد دي کنه ويذهب غيظ قلوبهم بس ما وایش په صدور قوم مؤمنین غونده ورسره قریب معنا ده دې ځای کې بل سوال دی ويتوب الله على من يشاء دا ځکه د چا ذهن ته څه ورشي ته ټیک دی دا ټول کارونه خو مو وکړو جنګ به ورسره وکړو خو ته جنګ وکړو دا خو به مونږ متنفر کیږي څه کېږي متنفر کېږي نو څه متنفر شي بیا خو دعوت نه قبلوي نو الله ویل زه ویتوب الله علی من یشاء الله ته زه هدایت هغه چا ته کوم هغه چا باندې توجه کوم کن توبه قبلوم هغه ته د مو خوښه شي هغه شی مو ته پرېږدو هغه تاسو کار نه دی دې ځای کې مونه زیات حکیم ځان ما جوړاو ځکه ته والله علیم حکیم ورپسې الله علیمند او حکیمند خدای آیات باندې ښه غور وکړو ښه ډېر عجیبه سوالونو جواب یې کړل د خلکو ذهنونو کې کوم سوالونه دي د هر سوال جواب یې کړل والله علیم حکیم دی واجب باندې انده مختصر دعوت دی د جهاد دعوت دی ښه بل درته مشاهده داره مشاهده د خو آیات کې لري مشاهدان د مش چې کله جهاد کوي خل دعوت قبلوي ډېر داس داسې خال په جهو ته راشي دعوت په قبول کې تب سره توقع نه خو دا هغه ډېر زیات مثالونه لري خو یو غاټ مثال دی ته دارګو غاټ مثال چې کله ورلد ټریډ سنټر باندې د امریکې د دوه برجونه کوم دوه بلډینګونه هغه باندې مجاهدینو فدایي وکړله او ته وغورځول وای نه ډول ورته نو دی وخت کې د څوره تبلیغ مزاجي خلکو هغه ویل چې باز دعوت پر غټ رکوټ جوړ حالانکه مغ ورېدو زه د ورلډ ټریډ سنټر ولا کیسه وشوله زه میاشتې بعد بیا دوبۍ ته لړم لکه ما هغه وه ویزا وه هغه وخت کې بیا دوبۍ ته لړم نو دوبۍ کې ما ټي وي کې کتلو الجزیره باندې عربي الجزیره نو هغه کې دوه کسانې ګڼولو یو امریکې نه ډاکټر و بل برتانیا نه اور دو تصویرونه ویډیو وا ویډیو طریقې سره خړ غول مخامخ لکه مباشرو ناغو نه ته پوښتنه کول بیا غو ویلو چې کله نه د ورلد ټریډ سنټر غورځیدل دی څه پاسه 2000 کسان امریکا کې وکتل چې مسلمانان شول حالانکه دی وخت کې الس میاشت شوی هغه د ورلد ټریډ سنټر دوالو او څه دوه زره کسان برتانیې کې خیر له زدور خال مسلمان شو ته څومره اسلامي کتابخانه وي ځا کتابونه خالی شوي دي خلک مطالعه کوي د اسلام ته د اسلام څرنګه مذهب ده د سړی دی خبره ته تیاروي همدارنګه ابن هشام رحمه الله یو کیسه لیکلې ده دا کیسه خو د مشاهده ده څه دوه وړونه او دوه وړونه یو مشر او کشر عربو کې یو کشر کوم هغه ایمان راوړو مشر له مشرکو صحیح دی دوی ته خرچه یهود ورکوله غنم یې ورکول دغه شینه ورکول امریکا مو غنم ورکوي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړ چې بس چې ته يهودي ګور مړی کو دا کا شرور لګیا شه مغه يهودي مړ کړه ته کوم ته غنم ورکول صحیح خرچه ورکوله دا ورور پسې لرګی راوخستل رئیساري کړو په والي وربن شروع وکړه ته څرنګه ته خو نیمه حرامید وکړه ما غنم ته اوسه پر ته خېټه کې پراته دي چې کوم هغه در کړی و ته دورمه دور خلکو کې اندام اړ ځکه دې د مشر احترام کول څه ورته نه یلو هغه وال اخر کې دې ورته ویل زګور هي اته نه نه اته وال ما کوا کنه دا خبره مفهوم ده ما په الله قسم دې څه کوم چا ماته د دې يهودي د مرګ حکم سره کړل کاغه ماته د تا د مرګ حکم سره کې زبطان مړم نو يهودي خو لر خاوت هم روري هغه ډېر حیران پاتې شو کنه ډېر سخت محترم و دا کشر رور باندې هغه ورته ویل چې الله تقتلني ته په الله قسم دې مو باندې قتل کوي هغه زه وته قتل دویم ځل چې الله تقتلني الله تقتلني دوا ځل درې ځل وته ویل هغه هر ځل ته جواب ورکول سو وی ته م په الله کسان د دین حق دی چې دا سړی د خپل ورور مار ته مجبوروي کنه او ته کلمار ته وخت ته زم مسلمان شو کنه مسلمان شو دا چیز مسلمان کړ سختی مسلمان ک نرمي ګوره دا دا موضوع دي خبر خبر سره ور وتړو سختی او د نرمي مفهوم مو ګډ وډ کړل سختی نرمي دي ته نه ای خاصه ته تور ته سپین وي او سپین ته تور وي تور ته تور وي خو په نرمې لهجې وي سپین ته سپین وي په نرمې لهجې وي حتی که هغه تو سره سخته لهجه استعمال کی بیا ته لغه نه گذاره وکړه ګوره موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام پیغمبرانو کړه سره نرم وو او خاص طور باندې ابراهيم عليه السلام په باره کې الله عزوجل فرمایلی دي ان ابراهيم لاواه حليم ابراهيم عليه السلام اواه و چې ډېر اواه یو معنا دار چې کله ډېر تکلیف ور باندې راغله د الله د دین ته واجې نه نو برداشت به کول هغه سره به سړس سلوي به واله کنه سړس سلوي به کول اواه حليم معنا دار چې ډېر برداشت ولاو د دې ټولو خبرې باوجود هغه هغه خبره خپل قوم ته نه دی پرېښې نو دې څه معنا ده چې ابراهیم علیه السلام سختي کړې ده بیا حلیم په څه شي شول سختي کړې نه خو هغه خبره کړې هغه خبره کول کاغه هر څوره سخت خبره ای بذات خود او په نرم لهجه وکړه د نرمي ده نرمي دندې ته ای دې خو نرمي نه ایسته هغه خبره پرې ده او د تبلیغیان او د تنظیمونو ولاو نرمي دینه جوړ کړې ته هغه خبره پرې ده او د ابراهیم علیه السلام د نرمي خبره وره ته شو ګمرا نو نرمي دونه چې دې ته یلی وسه یاره ته خو ډېر دیندار سړی سخت په هدایت باندې او په ملي لاس مرته واله نرمي دی خال دخل دي ته یې خاصه د تور ته سپین ویا کنه دی ګمراهی ته یلی وسه د هدایت سپورت چې ګمراه اپا نشي کنه ګمراه ډاکټر شمس الدین په باره کې مشهور دی چې هغه عبدالرحیم چترالی سره په خبره باس شو عبدالرحیم چترالی د دې استاد و د ډاکټر شمس الدین دی وخت دا وډ کو یل چې خبر به نه باشه د ډاکټر شمس الدین ویل چې دا خبره پلاني کتاب کې ده هغه ته کتاب راوخلو عبد الرحیم چترالی ویل کتاب یې کله راوخسته پېښور کې مردان دغو علاقو کې عبد الرحیم چترالی د پنجپیر شیخ شاګرد و بیا جماعت اسلامي ته لاړو او ډاکټر شمس الدین خو تاسو پیژنو انشاءالله که نه پیژنو دا سریه ته جوړه کړې وه اول سره نو ډاکټر صاحب یې ورډ کوه هغه وخت کې چې اوس فلاني کتاب کې ځکه کله کتاب کې خبره راوتلې هغه د عبدالرحیم چترالی صاحب ور باندې الله سي خیر مصالح باندې ورته وی چې شیخ صاحب دا خو ته د یهودو کار وک هغه ورته چپېړه ورکړل په مخ دی ورته وی چې شیخ صاحب د بل طرف مو وای هو کار د کړه د یهودو ها دی خبر نه خلا کمانه کې هغه خبره دي ته نرمي دي ته خبره خو نرمه دا مطلب نشول کنه ته ته هغه خبره پرې ده باطل وکي اندرنګ ابراهيم عليه السلام سوره شعراء کې فرمای دا دا خو نیوانه هر د زده کوم تاسو ته رسولی شوی دی موسی علیه السلام خپل خبر ته دوام ورکوي ښه قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون موسی علیه السلام ویلو چې الله هغه دی چې هغه رب د مشرق او د مغرب دوی منځ کې چې دی دی که چېرې تاسو عقل نه کور خلو فرعون خو غوسه کړی مت فرعون لکه څنګه د دې خبر ته توجه نور کوله خلکو ته دا وګورو دا داسي انداسې دین د فرعون خبر ته توجه نور کوله خپل خبر ته دوام ورک فرعون غوساک قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين كمان علاوه بل چوک معبود ونستل نو بس جل تر چاوم صحیح ده داسې نور ځایونه هم د دې وګورو بیا موږ سره بیا خبره سترېږي خو یو ځای به تبل ناکل کوم صورت بني اسرائيل الله عز وجل فرمي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسی علیه السلام ته الله عز وجل فرمي مت نه نه خبر کړی وي کاره بني اسرائيل نه تاسو وکړه چې کله موسی علیه السلام جو ته راغله فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا موسی ای موسی ما خو ته باندې دا ګمان دی څه فرعون ورته ویل کته لیوانه وي ته باندې جادو شوی لیوانه موسی علیه السلام جواب وره قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر موسی علیه السلام ورته ویلو چې ګوره فرعون ته ته دا خاصه یې پاته ده چې دا خالص رب العالمین د اسمنونو او د ځمکې رب د بصائر نازل کړي دي صحیح ده واني لاظنك يا فرعون مسبورا خود ما گمان تا بنده در فرعون کن فرعون خدا تیر ما تا بنده گمان تلیوانه دی ورته ما تا بنده گمان در تا هلاکی ښه حلقات کې روان اوس غرق ته نه غرق خوب نه کنه خوبي غرق کنه صحیح دی کنه نو موسی علیه السلام دا نرمه خبره وی چې الله ورته کوم حکم کړو مغه باندې عمل کړی دا نرمه خبره وی دعوت کې د دغه خبر خیال ساتي څه تور تب تور یا سپین تب سپین یا خیر د په نرمې لهجې یا یې که نه خو یا یې به مطلب پیږو چې ته پیږو څه مشکل خو زر لګنه ورکوي که نه جهان نشته نو جهاد دعوت دی ښه موضوع اصل کې دا و جهاد دعوت بل خبره ده یو آیات الله عز وجل فرمای یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ای مسلمانانو تاسو باندې خپل ځان ذمہ واري ده لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم که بچو گمراه شي دغه گمراهي تاسو ته ضرر نشي رسوي لکه دې معنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی دی او د دې دا معنا نه رسي یاره ته امر بالمعروف نهی عن منکر مه کوه دعوت او تبلیغ مه چلاوه صحیح دی بلکې دې معنا دا رسي ته خپل د دعوت او تبلیغ فرض پوره کړې هغه نه بعد که څوک ګمراه پاتې شو څوک هم د توبه او کې وي واس نه خبره بهر شي نو هغه به ته الله نه نیسي واس نه خبره بهر شي څه مطلب دی ته یو خو مثلا ته په ظاهر د هغه شریعت نافذ کې هو د هغه زړه ته شریعت کوز نه شي نو که هغه ګمراه شي نو بیا د تو ته ضرر نه شي رسوه یا مثلا د تا په مخ کې په شریعت عمل کوي خو څه کله تونه غایب شي بیا په شریعت عمل نه کوي نو ته د هغه نه یې ذمور هغه الله تونه د هغه تپوس نه کوي پوهېږې مطلب همدارنګه که ته خپل کلی او قوم کې د دعوت و تبلیغ کار کوې او نورو علاقو او نورو قومونو کې څه هغه کې یا شرعي معنی وي یو کونی او تقدیری معنی وی هغه علاقو ته ته نشې تللی نو هغه خلک ګمراه شي ته نو هغه د هغو ګمراهي ته ضرر نه نشي رسول که چېرته په خپله په هدایت مطلب پوهېږو تاسو د آیات مطلب دا دی بله خبره دا دی چې دغه ټولو شرطونو نه دا پته ولګېده کوم شرطونه مو څه بیان کړو تبلیغ دپاره دې نه دا واضحه پته ولګېده تاسو ورباندې بیا یو نظر وکړو دې باندې بیا بیا بار بار وکړو دې نه دا معلومه شوه چې د تبلیغ و دعوت و تبلیغ کار د موږ کوو د تنظیمونو ولا د نه کوي د تبلیغي جماعت چې کوم د عبدالوهاب صاحب د ریوانډ ولا تبلیغ ولا دي نظام الدین او د ریوانډ ولا دا ریوانډ ولا د تبلیغ کار نه کوي ځکه چې دا دغه شرطونو سره نه کوي او به شرط چې کوم کار کوي هغه کار په نشت شمار دی لکه کوم بیا د سموز نه کیږي به تیمم نموز نه کیږي ته به تیمم او بیا د سموز کوي نو دا موز خو موز نه د په نشت شمار دی کنه ځکه چې او داس او تیمم د منځه د پر شرط اول خو به اوبو سره اوداس که چېرې بیا واسته ونه رسېدل نو بیا تیمم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تیمم وضوء المسلم و ان لم یجد الماء عشر سنین کلاس کله اوبه ونه مومې خو نو دا ته د پر اوداس دی که نه د تیمم نو مطلب دا څه دا مونځ د پر شرط دی که نه دی وجه نه دین بغیر بیا مونځ څه شی دی مونځ مونځ نه دی بلکې نشته نشته همدغه څه کله جهاد بغیر د شرطونو شي هغه جهاد بیا جهاد نه دی په نش شمار دی اندغه چې دعوت او تبلیغ چې کله په خپل شرطونو نشي یا شرطونه بیان شولو نو بیا هغه دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ نه دی او موږ په سترګو ګورو چې د تنظیمونو ولا او خاص تور باندې د تبلیغ ولا او د ریوند ولا د دغه تبلیغ په هغو شرطونو نه رې نو لهذا دا تبلیغ سره کوي نه ښه د جهاد والا بس ورسره بیا موږ ورسته کوو چې یاره تاسو جهاد نه کوو جهاد خو راڅې نه کوي مور باندې دا دوار چې دور تبلیغ نه کوي تبلیغ وا خلکو دغه به مودا دوار دور تبلیغ نه کوي دا د دعوت تبلیغ کار نه کوي ښه و د کوم شرطونه دي دا ټول د پیغمبرانو په طریقې کوم دعوت تبلیغ د مخ شرطونه دي دور دا دعوه کوي چې مو پیغمبرانو په طریقې تبلیغ کوو نو پیغمبرانو په طریقې تبلیغ څه کوي خدا شرطونه پر کې پوره کوي څه دا نه ور کې پوره نو بیا تبلیغ نه دی ساره تبلیغ د دوی کوي نه او موږ کوم د مکاکر کټې لږ تبلیغ د کوه که نه یو خو موږ جهاد کوو جهاد به ذات خود تبلیغ دی بل دا چې جهاد نه علاوه چې کوم تبلیغ مو کوو په دغو شرطونو پوره دی کوو دې وجه نه موږ د دعوت او تبلیغ ولا یو مجاهدین نه یو ښه کوم ځنه خلکو ته ته وی چې دعوت او د جهاد کار وکړي دعوت نه مراد هغه داخلي چې د تبلیغ کې څه بشتراب راخلې او جهاد بدارته بشه د لازم کین الان که دا خبر صحیح نه ده اندی جهاد که د جهاد کوم ته که د جهاد بازوت خود دعوت ده دې سره د کوم دعوتونه مو چلو دا دعوت په هغه شرطونو پوره دعوت او تبلیغ ده ها په مطلب پوه شو تاسو اخیری خبر افدی کې ته کوم بس دا صفحه به بند د دعوت والا موضوعات ورکې ډېر دی وشا ډېر سخت ضروری دی او ډېر غلط غلط غلط فهمیونه خلکو ورکې جوړ کړی دي کنه هغه د واجن خبره متستری کني چې چور کې غلط فهمیونه نه جوړ کړي خو سیده ساده دعوت تبلیغ او مکول صحیح دی چې کله ته دا غواړې چې څوک جوړ شي که نه جوړ د چا جوړولو دپاره د درو شونو ضرورت دی یو د دلایلو بل د ښه ایمانی ماحول ایمانی و اسلامي ماحول یعنی معاشره دویم یعنی او دریام د ترغیب و ترهیب ذریعه سره جذبه ورکول ښه دا درې واړه شونه چې په یو ځای وي نو دا بیا انسان ډیر صحیح جوړوي ښه ان شاء الله ته ظاهر نه خو جوړوي ته باطن نه جوړوي خو صحیح انسانونه جوړوي په دې درې شیانو کې که بیا داسې ناکام راغله چې د درې شونه سره جدا جدا شول نو بیا جذبه نه جذبه دا اصلاح ته پر ډېر کمزوری شی دی ځکه چې دا څه وخت نه بعد که سړه شي نو بیا ته هېڅ نه شي کولی خاص طور باندې کله ورسوچ نه وي ورسوچ ته نه وي بیا دا ته یخېږي ښه بیا دینه ماحول ښه دی کوم ښایسته ماحول ایماني ماحول ته جوړ کړی اسلامي اسلامي معاشرات جوړ کړی کور کې د اسلامي ماحول جوړ کړی ا ماحول به دغه جذبه نه خله جذبه څه بیل شي بیل بیا کمزوري رخه جذبه او ماحول څه دواړه شي بیا مضبوطي ها کنه خو دام بیا دومره قوي نه دي ښه بیا دینه زیات قوي دلایل دي دا ځکه نه دي قوي چې کیدای شي د ماحول د ته بدل شي بل ماحول ته توځي نه ځکه بیا کیدای شي بل ماحول ته متاثر کی چې کله ته سره دلایل نه ښه دیو جن هغه دریا عامل کوم دی او اول عامل کې شمار کړی هغه دلایل دي و دلایل دا څه دلایل څه پاغو دلایل زو ته ایمان و یقین وی ښه صرف نه صرف مناظرانه دلایل نه نه ته الله پیژندل وی او داغه پیژندګلی کې دی حد پر تر رسیدل وی چې هغه نه زیات بل هیڅ نه نه ډارېږي هغه نه زیات بل هیڅ سره محبت نه وي هغه نه زیات بل چا نه شرمېږي نه امید و تمام مغه نه کوي خیر ایو اشاره مه مغه نه کوي اندرنګ د اخیرات فکر د دې هاته رسیدلې چې اخیرات هر ځای کې اخیرات ته دنیا باندې ترجیح ورکړي ها بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا خیر نو دې هاته ته د اخیرات فکر رسیدلې چې هر معاملې کې اخیرات ته دنیا باندې ترجیح ورکاوه نو دې ته مو دلایل یو خاص هغه دلایل باندې یقین او ایمان وي سره منظرانه نه وي نو کله چې هغه بیا بیل شي کله کله مثلا جذبه ونه لري کې محول ونه لري کې دلایل بل هم ډېر کار کوي خو بل جذبه کمزور یاره ته بل محول وي هغه بیا یو له سره خو قوي دي تور پرته محول کې محول نه ته بهر شي بل محول در باندې اثر کوي او ته د درې وړ شین د بیا ډېر قوي عوامل دي ها د انسان اصلاح ته پر دی وجه نه کچره د غړو نو خپل ځان د پره او خپل بچیانو د پره خپل مجاهدینو د پره خسته خسته معاشره جوړ کو خسته ماحول ورته جوړ کو و د کور ماحول د پر ضروري د کوادر نه کړه خدای څخه دا وکړه کور ماحول د جوړ کی کوادر کړی وي بس ورکه مبتلا شوی او ساته ها نو له هغه هغه سره د مشوره شریکه کا نو مکمله دوره ور سره شریکه کا سره مو ته یو غټ مقصد د پره دغه ځای کې راجمع شوي یو نو موږ یو بنیاد کې ګډو ده د امت و د اسلامي امت بنیاد به کې ګډو هغه مو ته نه د وړغونې خاندان نه کې خلای شي هغه نه غوډ امت به جوړي نته مصلحت ور سره وکړه مشوره ور سره شریکوا بیا هر خبر کې درته اساني ډېروي کنه شریکه ته غمجان وي او دنه ته پوس کی د ته چال دی مو پوهه کا کنه زړه کې هیڅ کا پوهه کوم ته نه پیږي کنه زړه کې بداتیا که مخکې نه ور سره هر مشوره شریکي یاره کیسه یو خدای ته راز کسی بیا ان شاء الله ته من بلا حسانه ده او کله کله د چا باندې اعتماد وکړي اعتماد د واجې نه هغه کې اعتماد پیدا کیږي ښه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغله چې سترګې وغړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د هجرت خبره کوله چې یاره مدینه ته هجرت کوو چې خدا دې وینا مطلب دا وکړه هغه ته نه خبره کوه دی خو د مولونه دي دا کنه خیر ته مولونه په مخ کې وکړه